والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مؤمنو اورېدونکو یو ځل بیا درته د اونۍ پوښتنې په خپرونه کښې هرکلی او ښه راغلاست وایم دا ځل د اونۍ پوښتنې په خپرونه کښې د دې پوښتنې جواب پلټو چې آیا پاکستان یو اسلامي مملکت دی که نه په دې تمه چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورکه دا راته ووایاست چې پاکستان یو اسلامي مملکت دی که نه جزاک الله خیر آپ که سوال کا ساده جواب تو یه هی که پاکستان ایک کفریه ملک هی اور اس پر مین بهت زیاده دلایل نهی دونګا بس آپ نه جو سوال کیا هی اور جهان جهان همین سنا جا رها هی اون لوګو که لیه مین صرف اس سوال که جواب مین ایک سوال کرتا هون که اګر الله که نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام یا سلف صالحین مین سه کوی آج واپس آ جائے یہاں پر آ جائے اور دیکھے پاکستان کی صورتحال کو پاکستان کے معاشرے کو پاکستان کے سسٹم کو وہاں کی زندگی کو تو اگر وہ اس کو اسلامی ملک کہیں گے تو ہم بھی اسلامی کہیں گے اور میرا انشاءاللہ اس بات پر یقین ہے کہ جس ملک میں محکمہ اوقاف درباروں کی مزاروں کی اور شیعہ خبیصوں کے امام بغاروں کی ریہیبلیٹیشن کرتا ہے ریوینویشن کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے پولیس کو متعین کرتا ہے اس ملک کے بارے میں نہ میرے نبی نے نہ صحابہ اکرام نے نہ صلف صالحین نے اسلامی ہونے کا کہا ہے اور ان یہ کفری اسٹیٹ ہے اور ہم اس کے خلاف اسی لیے لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں آخری سانس ہے السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته وروره که تاسې راته ووایاست چې ایا پاکستان یو اسلامي مملکت دی که نه وروره ډېر پر ځای پوښتنه دې وکړه پاکستان یو کفري مملکت دی په دې چې هلته د الله تعالی د قانون حاکمیت نشته او بله هلته حاکمیت د بشري وضعي او طاغوتي قانون دی چې آئین پاکستان ورته وایي او هر چې عوام مؤمنان دي هغه زموږ وروڼه دي تر دې چې نواقض د کلمې پکې ونه لیدلی شي اسلامی مملکت ہے یا کفری مملکت سب سے پہلے پھر ہمیں اسلام کو دیکھنا ہوگا اور اسلامی نظام کیا ہوتا ہے اور اس کے برعکس جو نظام ہوگا وہ کفریہ نظام ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نظام لاگو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کے اڈے ہیں یہ تو ایک بنیادی سی بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے لیکن جب ہم اس نظام میں جو اس وقت پاکستان میں نظام ہے اس کے چلانے والے یعنی وہ اسمبلی ممبر ہوں سینیٹر ہوں یا ان کے قانون دان ہوں تو ان کے اندر کیا کیا خامیاں پائی جاتی ہیں جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم نواقص اسلام کو دیکھتے ہیں یا نواقص اسلام کو اکثر پارلیمانی ممبر وہ مشرق ہیں اور دوسری بات جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی جو تعلیمات تھی اس سے اعتراض وہ کرتے ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں اور اعراض بھی کرتے ہیں اعتراض اس طرح کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ دین وہ قانون آج نہیں چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں آج کے حالات مختلف ہیں تو کفر ہیں اور جب پارلیمنٹ یا اسمبلی ممبر کے کا یہ ذہن ہو یہ عقیدہ ہو تو وہ خود مسلمان نہیں ہے تو اس کا نظام مسلمانوں والا نظام کیسا ہوگا یہاں تو دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے شاعری اسلام سے افتزا کیا جاتا ہے یعنی کوئی جو مسلمان داڑھی رکھنے والا ہو اس کا مذاق اڑایا جائے گا جو عورت شریف پردہ کرے گی اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ خیال ہے کہ وہ اسلامی ملک ہیں کیونکہ وہی پاکستان کی پشت بانی کر رہا ہے پاکستان کو وسائل دے رہا ہے پاکستان کے ساتھ جوٹ کر رہا ہے جو معاملہ پاکستان میں مجاہدین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی سعودی عرب میں بھی کیا جاتا ہے علماء آج کے دور کے علماء حق علماء مجاہدین کا کہنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نقصان جو مسلمانوں کو اور اسلام کو پہنچا رہے ہیں وو سعودي عرب اور پاکستان هې ان کا نظریه ان کی سوچ یې هې اس پې وو دلائل بې دېتې هې لیکن ابهي یې وقت نهې کې وو دلائل آپ کې سامنې رخي رخې جائې الله نې توفیق دې تو فر کبي ان شاء الله وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پاکستان کو بنانے والے یا پاکستان کې حکمران یا جتنے بهی پاکستان سې محبت کرنې والې لوګ هې وو یې نعره لګاتې هې کې پاکستان کا مطلب کیا لا الٰه الا الله لیکن در حقیقت یې نعره ایک کھوکھلا هې کھوکھلا نعره هې اور اس کی کوئی حقیقت نهی هې کیوں کې اگر اس نعرې کی کوئی حقیقت ہوتی اگر پاکستان واقعی لا الٰه الا الله کې مقصد پر اور لا الٰه الا الله کې مقاصد کې لیے بنایا ګیا قانون جو وو کهتې هې قانون نافظ کرنې والې ادارې هې تو وو بغیر ما انزل الله یعنې الله تعالی نې جو چیز نو تاری هې اس پر وو فیصلې کرتې هې اپنې اپنا هې قانون بنایا هوا هې اور خود کو مقنن کهتې هې اور اپنې جو قومی اسمبلی کې ممبران هوتې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 تقریبا په دې خبره کې د امت علماوو اتفاق دی چې اسلامي مملکت دې ته ویل کېږي چې ما یکون فیه الغلبة للاسلام واحکامه په کوم ځي کې چې اسلامي احکامات مکمل قایم وي او سل په سله د الله تعالی رالېږل شوی نظام قایم وي، هغه ته به دارالاسلام ویل کېږي، و ان کان جمهور اهلها کفار، اګر کو جمهور او اکثر خلک یې کافر ولي نه وي. تاسو ګورئ! خیبر ته د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دارالاسلام ویل کېدو، ځکه اسلامي احکاماتو ته په کې غلبه وه، خو ټول په ټوله په کې یهود اوسېدل. نو دارالاسلام دې ته ویل کېږي، زما مسلمانانو وروڼو، چې په هغه کې سل په سله د الله نظام قایم وي، په هغه کې نظام صلات قایم وي، نظام زکات، نظام قصاص او د غل نه لاس کټ کېدل، زناکار رجم کول یا سورې ورکول او نور چې د اسلام څومره احکامات دي، دا ټول په کې قایم وي، سل په سله باندې. نو دې ته دارالاسلام ویل کېږي اګر کو اکثر اوسېدونکي کافران ولې نه وي او دارالکفر دې ته ویل کېږي چې ما کان فیه غلبة لاحکام الکفر چې په هغه کې غلبه وي د احکامو د کفر دپاره نو سل په سله یا مثال په طور پنځوس فیصده په کې اسلامي احکامات وي او پنځوس فیصده په کې کفري احکامات وي یا اتیا فیصده اسلامي احکامات وي او شل فیصده کفري احکامات دي، نهه نوي فیصده چې اسلامي احکامات وي او یو فیصده کفري احکامات وي، همدې ته دارالکفر ویل کېږي. نو دې خبرې ته به راشو چې پاکستان کې د اسلام احکامات او د اسلام نظام له غلبه شته او نه شته او دا په کې قایم دي او که نه دي قایم. همدغه قانون کله چې پاکستان ویل ازاد شو د خلکو په زعم او ګمان باندې په انیس سو سینتالیس کې پې مکمل دغه قانون قایم شو انډیا اکټ کوم چې په انیس سو پینتیس کې په بر صغیر کې قایم و او د هغې جزیات دغه و چې قبایلو کې اف سي آر قانون دی چې پولټیکل یو بادشاهي او ویل دا د وحشیانو د کنټرول کولو دپاره دا قانون جوړ کړی و قبایلو له شکست ورکړی و چونکې نو هغو پسې او ویل دوی تمدن نه مني او په نورو علاقو کې بیا دغه قانون قایم و. بیا یې په دې کې تغیرات راوستل، په انیس سوه چپن کې بعضې جزیات یې په اسلامي ورننیستل د مسلمانانو د دوکه کولو دپاره، بیا په کې بیا یې تغیرات راوستل، په انیس سوه باساټ کې بیا په کې بیا یې وروسته تغیرات راوستل، په انیس سوه تریتر کې. دا تغیرات چې دی راولي نو دا د صدر اختیارات دي او د وزیراعظم په شمول د سینټ او د قومي اسمبلۍ باندې چې د هغو مشوره را شي په یوه خبره کښې نو هر قسمه په دې قانون کښې تغیرات راولي نو دغه د انیس سو تریتر چې کوم قانون دی نو موږ دا وایو چې دا کفري مملکت ځکه دی چې په دې کښې وضعي قوانین دي او ټولې فیصلې په وضعي قوانینو کېږي سل په سله وضعي قوانین دي او دا یو جزیات یې دا دي د دغه چې د دېو په قانون کې دا ده په دوه زره اټ کې دا قانون جوړ شوی و د دې انیس سو تریتر کې چې کله تغییرات یې راوستل نو د مشرف په وخت کې دا بیل پاس شوی چې زنا بالرضا جایز ده او زنا بالجبر چې په زور باندې کومه زنا وشي د دې لپاره درې کاله قید د الله قانون خو دا دی چې کله یو سړي د واده نه پس زنا وکړه نو دا به په کاڼو ویشتل کېږي رجم کېږي به هغه که په رضا وي او که په زور وي او کله چې واده نهوي شوی او زنا وشي، نو هغه لپاره سل دوړې دي، خو دېو پکې دا تغییر راوستو چې بالرضا جائز ده او بالجبر د هغه لپاره درې کاله قید دی. دا د الله تعالی د قانون په ضد باندې یو قانون دی. بله خبره د دې وضعي قوانون نظام معیشت چې د پاکستان څومره دی، دا په ربا باندې او په سود باندې بنا دی او د اقتصاد تمرکز یې په دې خبره باندې دی چې په ربا باندې په ټول پاکستانیان تقریبا د دې نو ته څه لوګیا رسېږي د دې ربا نه بل دی چې کله د یو جندي او پوځي نه حلف اخلي نو په وطن دفاع باندې اخلي او دا خبره په دیو په نظام کې ده تحلیل ما حرم الله و تحریم ما احل الله الله تعالی چې څه حرام کړي هغه حلالوي او الله چې څه حلال کړي هغه حراموي ته ګوره د کرپي د وجې نه د سړي قتل جائز دی او چې کومه ورځ کرپي او ته روډ ته راووتلې نو د سړي قتل جائز دی او دا خبره په دې کښې ده چې په قتل کې عمر قید دی څوک چې ووژني او الله تعالی په قتل کې قصاص ویلی دی دا د دې نظام جزیه دي په غلا کې جیل دی او الله تعالی وایي چې دې نه دې لاس کټ کړی شي حال دا چې دی وایي چې په سرقه کې په غلا کې لاس کټ کول دا وایي یو وحشي دی، وحشیتوب دی او د ځناورو قانون دی او دا شا ته راتګ دی، مخکې ته تګ نه دی. بله خبره دا ده په پاکستان کې چې ایوان بالا دا به قرآن او سنت وي په اسلام کې او په دارالاسلام کې او په دې کې ایوان بالا سنت دی. ته چې یو قانون اسلامي پاس کول غواړې نو ته به اول صوبایي اسمبلۍ ته رجوع وکړي، صوبایي اسمبلۍ به بیا قومي اسمبلۍ ته یوسي. او قویم به اسلملۍ کښې به په دې باندې بحث وشي لکه مثال چې ته وایې چې دا اسلامي قانون د د ملک دپاره یو قانون وګرځي نو دا به هله د ملک دپاره قانون ګرځي چې دا به صوبایي اسمبلۍ ته لاول ووړلی شي د دې او د نظام مطابق نو په هغه کښې به په دې باندې بحث وشي چې دا د ملک دپاره نظام ګرځي او که نه ګرځي نو هر چا ته د صوبايي اسمبلۍ چې څومره ارکان دي هر یو ته اختیار شته چې هغه په دې باندې بحث وکړي چې دا یا د عدل قانون دی یا د ظلم قانون دی د قرآن او سنت که چېرته اکثریت په دې باندې رایې ورکړه چې دا د ملک دپاره قانون ځکه نه ګرځي چې دا د ظلم قانون دی همدغه حرف اخیر دی بیا په دې باندې پورته بحث نه شي کېدلی خو چېرته صوبایي اسمبلۍ وویل چې په دې باندې دا د عدل قانون دی نو بیا به دا قومي اسمبلۍ ته وړل کېږي قومي اسمبلۍ ته چې ووړل شي په هغه کښې هم هر سړی هر ممبر وکیل اختیار لري چې په دې باندې په کولاو اندازې سره بحث وکړي چې دا د مرګ دپاره نظام وګرځي او که نه څوک به وایي چې دا د ظلم قانون دی، څوک به وایي چې دا په شا راتګ دی، څوک به وایي چې دا د دې ماډرن در سره نه لګېږي. د دې ټولو خبرو اجازت دی. مؤمن ته خو دا خبره ده چې کله د الله او د هغه په رسول پسې ټوقې کېږي، په دې مجلس کې به نه کښېني، نو دا خبرې ته په قومي اسمبلۍ کې به اورې. که چېرته اکثریت په دې فیصله وکړه چې دا د الله قانون دی نو او د عدل قانون دی دا دې عملي شي خو صحیح خبره ده او که بحث پرې ونه شو او رایې پرې رانه د اکثریتو نو بیا دا نه وړل کېږي بیا چې اکثریت دا فیصله وکړه چې دا د ملک قانون شي نو دا بیا سېنټ ته وړل کېږي او سېنېټ کې به هم په دې باندې سېنېټران چې ورته ویل کېږي په هغه به پرې مکمل په ازادانه طریقه باندې بحث کوي چې دا د ملک دپاره قانون وګرځي او که ونه ګرځي نو دا دې ته ایوان بالا ویلی کېږي که دې کله دا خبره منظوره کړه بیا به دا صدر مملکت ته ځي چې هغه پرې دستخط وکړي نو دا به د ملک دپاره قانون ګرځي نو د الله قانون یې صوبایي اسمبلۍ ته محتاجه کړی دی بۀ قومي اسمبلۍ ته، بۀ سېنېټ ته او بۀ وروسته صدر مملکت ته او دا زمونږ دعوه ده او زمونږ ايمان دی چې قرآن او سنت هېڅ چا ته محتاج نه دی، دا په خپله يو قانون دی او دا دې ته ضرورت نه لري چې په دې بحث وشي بلکې دا په مونږ او تاسو باندې لازم دي چې دا د ملک لپاره يو نظام دی نو ټول طاغوتي نظامونو کې هم دغه طريقه ده. خو پاکستان کښې هم دا طريقه ده مونږ وائو چې دا ځکه کفري قانون دې چې دالله قانون ئې څلور مرحلو ته چې قانون وګرځي محتاج کړې او بۀ هر قسمه په کلاؤ او په ازادانه طريقه په دې باندې بحث کول هر چا ته جائز دي دا خبره ته واوره چې تقريبا په هندوستان کښې پېنتيس کروړه مسلمانان اوسېږي او ټول پاکستانيان هندوستان ته کافر وايي اګر چې دا هم زمونږ هم عقیده ده چې پاکستان هم یو کفري او طاغوتي نظام دی او هندوستان کښې هم یو طاغوتي نظام دی خو هلته اکثر خلک زما مقصد دا دی چې هلته ټول پاکستانیان او دا کوم چې د پارلمان وکیلان ممبران او دا ټول خلک دي هغه ته کافر وایي د پاکستان مې اکثریت ډېر دی د مسلمانانو نو دا ورته کافر وایي نو مونږ دا خبره کوو چې دا ورته ولې کافر وایي خو د نظام د وجې نه ورته کافر وایي په هندوستان کښې چې کوم طاغوتي نظام دی هماغه نظام په پاکستان کښې دی صدر وزیراعظم وکیلان ممبران په هماغه طریقه ټاکل کېږي چې کوم په هندوستان کښې ټاکل کېږي په هغه طریقه کوم چې په پاکستان کښې ټاکل کېږي نو دا خبره چې یو ملک اسلامي ګرځي نو دا په دې طریقه ګرځي چې اسلام لا پکې غلبه وي نو پاکستان کښې اسلام ته غلبه نه شته په پاکستان کې دا خبره کول چې شریعت دې راشي د الله نظام دې سل په سله راشي نو د هغه نتیجه دا وه چې د هغه نتیجه سزا او قتل ده دا جیلونه د پاکستان چې نن د مجاهدین نه ډک دي دا په څه وجه ډک هم په دې وجه باندې ډک دي چې هغوی اسلام غوښتو د جامع حفصې او د لال مسجد څه حال شو چې هغوی شریعت غوښتو سوات کې د مسلمانانو څه حال شو چې هغوی شریعت او نظام غوښتو په اوولس سوه چورانمه کې چې کله د نفاذ شریعت په نوم باندې یو تحریک و او باجوړ کې خلک راپاڅېدل او شریعت یې غوښتو نو د هغو څه حال شو؟ جېلونه، کورونه سوځېدل او هجرتونه او سختې نن تاسو ګورئ ټول قبایلو ته چې دوی کې مجاهدین اسلامي نظام غواړي د هغو حال څه دی؟ د هغو حال یا جېل دی یا شهادت دی یا زخمي کېدل دی یا د کور نه وتل دي. نو دا خبره چې د پاکستان چې څومره محاکم دي دا ټول کفري محاکم دي او وضعي قوانین چې کوم په اسمبلۍ کې جوړ شي او بیا سېنټ پاس کړي هغه ججانو او قاضیانو ته ورکول کېږي او په همهغه باندې فیصلې کېدلی شي نو پاکستان چې تاسو وګورئ سل په سله د الله نظام په دې کې ختم شوی دی او سل په سله په کې طاغوتي نظام دی په دې کې جمهوریت او دیموکراسي د برطانیې چلېږي نو دا خبره اوږد تفصیل ته محتاجه ده خو په لنډو الفاظو کې دا خبره مونږ کوو چې د پاکستان نظام طاغوتي دی ځکه په دې کې وضعي قوانین دي او وضعي قوانین د ځان نه جوړ شوي قوانین او بیا د وخت په تېرېدو سره چې پېنځه کاله کومه دوره کې دیموکراسۍ ممبران او د سنټ وکیلان او صدراعظم او وزیراعظم په دې کې تغییر او تبدیل راوستلی شي د اکثریت د وجې نه بله خبره دا ده چې د پاکستان تحالف دی د یهودو او د نسواراو سره او الله تعالی وایي ومن یتولهم منکم فانه منهم چا چې د یهودو او نسواراو سره دوستانه وکړه نو دا د هغو په شانته کافر دی تاسو ګورئ ننې د امریکې سره د روس سره د برطانیې سره د مجاهدینو په خلاف څومره تړونونه وکړو او مخکې څومره عرب مجاهدین امریکې ته حواله کړل او افغانستان کې چې کله سقوط وکړو نو پاکستان دا نه غواړي چې په دې ایشیا کې دې یو اسلامي مملکت رامنځته شي او هر کله چې چا کوشش کړی دی د اسلامي نظام د رامنځته کولو نو اولنی مانع او خنډ د دې په مخکې پاکستان ودرېدلی دی حتی دا چې د فلسطین چې ضیاءالحق په نوم باندې چې کوم صدر یادېږي دا دېرلوی کافرو ده تقریبا پنځیس زره مسلمانان په فلسطین کې شهیدان کړي نو دا واحد دغه پوج دی دغه نظام دی چې کوم ځای کې اسلام او مسلمانان غلبه او ظهور ښکاره شي نو دی دا خپل پوج اقتصاد میډیا د دې لپاره استعمالوي چې د هغو غلط رنګ میډیا ته پېش کړي او د اسلام مقابله یې همېشه لپاره کړې ده، نو په دې کښې وضعي قوانین دي، د دې او د یهودو او نصاراوو سره تحالف دی. دا خبره ته واوره چې یو مسلمان من حیث المسلمان په پاکستان کښې په ټولو شروطو د اسلام باندې هېڅ څوک وخت نه شي تېرولی چې ټول شروط د اسلام په کښې موجود شي مکمل سل په سله او دوی دې ورته اجازت ورکړي نو دا خبره دا ټوله هسې بې ځایه بکواس دی چې اسلامي جمهوري پاکستان بلکې په جمهوریت کې اسلامي نه شته دی بل د دې چې کوم تعلیمي نظام دی دا هم په کفر باندې بنا دی ځکه موږ دا نه چې یو فکري تعلیم دی او یو کسبي تعلیم دی کسبي تعلیم اردو زده کړه ساینس زده کړه انګلیش زده کړه دې کښې څه خبره نه شته خو فکري تعلیم چې دا څوارلس کلنۍ دوره ده او شپاړس کلنۍ دوره ده نو ستا نه یو سیکولر سړی جوړېږي او په دې باندې ټولو مسلمانانو ته زه دا وایم چې د اقبال خبرې تاسو وګورئ هغه په دې باندې ډېر ښایسته بحث کړی دی او خصوصا پاکستانیان ته وایم چې هغو په دې نظام نه ښایسته بحث کړی دی نو چې دا یو کفري او تاغوتي نظام دی او په دې کښې د اسلامي احکاماتو ته غلبه نه شته دی هغه سل په سله ته نظام صلات داسې نه شي قایم کولی چې په زور خلک مانځه ته راولي او امر بالمعروف ته نه شې کولی په پاکستان کښې او نهی عن المنکر سل په سله طریقه یو څو وعظ او نصیحت یو څو خبرو شې کولی خو نورو خبرو یې نه شې کولی نظام زکات چې یو دارالاسلام قایم شي او سل په سله هغه ته د الله تعالی نظام قایم شي هلته نظام قصاص ته نه شي قایمولی چې غل نه دې لاس کټ کړی شي زناکار دې یا رجم شي یا دې سل درې ورکړی شي او نور چې څومره د اسلام نظام دی او د د اسلام سره دا خبره لازمه ده چې که یو ځي کې اسلام وي نو سل په سله به اسلامي ټول کفري دعوتونه به بند دي پاکستان کې تاسو ګورئ په سلګونو چینلې د اسلام نه علاوه په نورو دعوتونو باندې یهودیت طرف ته دعوت نصرانیت ته دیموکراسۍ طرف ته او د ازادي چې د اسلام سره مکمل ټکر خوري دې طرف ته دعوت دی او په دې باندې چا پابندي ونه لګوله نو ځکه ان الدین عند الله الاسلام د الله په نزد معتبر دین اسلام دی نو یو دارالاسلام وي نو هغه به خلکو ته دعوت صرف د اسلام ورکوي نور په ټولو دعوتونو به پابندي او چې کله یو دارالاسلام وي نو هغه به خلکو ته صرف د اسلام د قوانینو طرف ته دعوت ورکوي نور په ټولو نظامونو باندې به پابندي نو دا یو سیکولر لادینیت او علمانیت نظام په دې کښې چلېږي څنګه چې په امریکا کښې چلېږي څنګه چې په برطانیه کې چلېږي څنګه چې په روسیه کې چلېږي څنګه چې په هندوستان کې نو دې ته اسلامي قانون ویل دا یو حماقت دی او یو جهل دی یا یو تجاهل دی ځان په زوره ناخبره کول دي ځکه چې کم نظام په امریکا کې چلېږي کم نظام چې په برطانیه کې چلېږي او کم نظام چې په روسیه کې چلېږي او کم چې په هندوستان کې هغه بعینه سل په سله په پاکستان کې قایم دی کومه ازادي، محدوده ازادي چې دی ورته وایي چې د مونځ، روژې، حج، زکات دا په امریکا کښې ده نو امریکې ته ولې اسلامي مملکت نه وې؟ کوم نظام چې په پاکستان کښې دی همدقه نظام په برطانیه کښې چلېږي او کوم نظام چې په پاکستان کښې دی همدغه نظام په روسیه او برطانیه کښې چلېږي او په فرانس کښې او په چین کښې چلېږي په دې وجه باندې ډېر مسلمانان ما وویل چې دا په هندوستان کښې اوسېږي خو څوک هغه ته اسلامي مملکت نه وایي او مکمل په پاکستان کې همدې خبرې ته ازادي ده حریت شخصي چې ورته ویل کېږي د زنا طرف ته مکمل ازادي ده همدغه رنګې د دې چې د حریت د عقیدې دی په کې هر قسمه عقیده چې ته اختیار کو اسلام اختیار کو کفر اختیار کو جمهوریت کو هر قسمه عقیده اختیار او حریت شخصي په دې بدن باندې چې ته څه کې نو دا ته د دې مالک دا تا ته ازادي ده نو دا ټول په پاکستان کې په څنګه سیاست چې په نورو ملکونو کې دی او یو دموکراسي ده همدغه رنګې سل په سل هغه په پاکستان کې تطبیقېږي او چوبیس ګنټې د دې لپاره کوشش شروع دی د دې لپاره دعوتونه ملان چینلونه او زور او که دا نه منې نو د دې لپاره پوج زور کوي او ټول دې لپاره زور کوي نو دا یو اسلامي مملکت نه دی مکمل د دې نظام لپاره منډه ترله شروع ده چې دموکراسي پاکستانیان وایي چې دموکراسي به سل په سله مونږ څنګه تطبیق کړو دې لپاره کوشش شروع دی نو پاکستان کې دموکراسي قایم ده او جمهوریت قایم دی سیکولر نظام په دې کې اسلامي نظام نه دی قایم او د دې سره دا خبره مونږ د پاکستان چې کوم نظام اوس ولاړ دی په صدراعظم باندې، وزیراعظم باندې او په مختلفو وزراو باندې، وزیر صحت، وزیر تعلیم، وزیر دفاع، وزیر اقتصاد، دا ټول او دې د لاندې چې کوم پوځ دی او دې د لاندې چې کومې ادارې دي، د اسلام خلاف چې کومې چلېږي، دېو ته موږ کافر او مرتد وایو. هر چې عوام دي او اسلام یې قبول کړی دی او مسلمانان دي چې په هغوی کښې د اسلام ناقض نه وي موجود شوی، چې کوم شي باندې اسلام ماتېږي، نو دا زموږ ورونه دي او دې ته موږ مسلمانان وایو او مونږ په ټولو مسلمانانو پاکستان کښې چې غږ کوو چې تاسو دارالاسلام ته هجرت وکړئ او د پاکستان کښې چې کوم مسلمانان اوسېږي د هغو باره کښې زمونږ لنډه عقیده مخکې شیخ ابوعمر البغدادي رحمه الله هم ذکر کړې وه او بار بار زمونږ وروڼو د اېف اېم نه ذکر کړه خو لنډه عقیده مختصر دا ده چې څومره مسلمانان دي دا زمونږ وروڼه دي خو مونږ یې ګنهګار بولو په دې خبره باندې چې د خلیفة المسلمین موجود شوی دی، شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله ورعاه، د هغه سره پرې بیعت فرض دی او هجرت پرې دارالاسلام ته فرض دی، خو دا نه کوي، ګنهګار دي، خو د دې سره سره زمونږ وروڼه دي، په دغو باندې زمونږ مدد فرض دی او په مونږ باندې د دېو مدد فرض دی، که زمونږ وس کېږي، نو دغه ته مونږ کافر نه وو، خو مونږ چې دا کوم. د طاغوتي ادارې نه بحث وکړو په دې خبرو کښې نو پاکستان کښې چې کوم مسلمانان اوسېږي په واضحه طريقه باندې مونږ ته خلق خوارج وايي مختلفو تنظيمونو والا مختلف باطل پرسته مولان چې دی عوام مسلمانان ته کافر وايي نو مونږ هېڅ چا ته هم کافر نه ټول چې څومره مسلمانان دي هغو ته مونږ مسلمانان وو څو پورې چې په دې کښې ناقص د اسلام موجود شو او دا د دیموکراسۍ داعي وګرځېدو بیا ورته موږ مرتد وو او نور خو دا خبره په موږ پسې هسې په زور تپل کېږي او دې لپاره چې مسلمانان دوکه شي په دې خبرو باندې او د اسلامي دولت هغه اصلي مخ ونه پېژني او په دې باندې زموږ نه خلک متنفره کول غواړي نو دا خبره موږ کوو چې پاکستان کې څومره مسلمانان اوسېږي چې په هغو کې د اسلام د ماتوونکو شیونو نه یو ماتوونکی شی موجود نه شي دغه ته مونږ مسلمانان وو او دا زمونږ ورونه دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين. مومنو اورېدونکو! تاسې د څو تنو مجاهدینو او همدارنګه د مولوي صاحب خبرې واورېدې چې د پاکستان د کفر په اړه یې وکړې. واقعي خبره ده هر هغه څوک چې د الله د قانون څخه پرته په بل قانون فیصلې کوي نو د الله د دین څخه وځي ځکه الله جل جلاله په خپل کلام قرآن کریم کې فرمایلي دي څوک چې د الله په کتاب فیصله ونه کړي نو همدوی کافران دي په دې تمه چې حقیقت مو درک کړی اوسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لم نسكت ابدا يا يهود وقررنا ان يعيدوا طرح القضيه ولكن بلون جديد انه لون الدم. دا هغه عیسی دی چې د لال مسجد او حفصه مدرسې په زرګونو پېغلې مسلمانې نجونې یې په امریکایي داړه مارو وپلورلې دا هغه عیسی دی چې د جهاد او مقاومت د سپېڅلي کاروان مخلص مجاهد عرب او عجم مشران یې بربنډ په امریکایانو خرڅ کړل دا هغه عیسی دی چې په نیپال او فارسوس بمونو یې د مؤمنو قبایلو خټینې کلاګانې لوټې کړې دا هغه عیسی دی چې په زرګونو بېګناه ماشومان ښځې او سپینګیري یې په بېرحمۍ ووژل دا هغه عیسی دی چې په درسته نړۍ کې د ظلم وحشت او بربریت پالي دا هغه عیسی دی چې د امارت په نامه لنډغرو مزدورانو یې د ولس مال حال او ناموس لوټ کړ دا هغه عیسی دی چې مزدوران یې د فلمي بدماشانو په څېر په ولس کښې ګرځي په پټه او ښکاره مخ لارې شکوي او بې ګناه مسلمانان وژني دا هغه عیسی دی چې شپنو منونکو یې دلته د درنو شتمنو کورنیو عزتونه لوټ او کورونه ورچور کړل دا هغه عزت دی چې بېعزته جنګیالیو یې د عزت خلک بېعزته کړل او د یو څو روپو لپاره یې استطاف او سړي تښتونه کاروبار ګرځېدلی دی دا هغه عیسی دی چې درباري ملایانو یې د شریعت په نامه شرعي احکام تر خپو لاندې کړل دا هغه عیسی دی چې د امارت په نامه د سفهاو مشرانو ته یې په خپل هېواد کښې بنګلې دفترونه او موټرې ورکړي دا هغه عیسی دی چې د واک ته رسېدو او خپلو ګټو د پاللو په هدف یې د امارتي مزدورو مشرانو په لارښوونه سلګونه ځوانان بې هدفه قرباني کړل اوس هم تاسې د همدې رزیلې استخباراتي شبکې د ظلمونو، جنایتونو، وحشتونو قربانیان او شاهدان یاست. نو ای زما بېوسه او بېکسه ولسه! منم چې د امارت په نامه د آیس آی مزدور لنډغر مو په خپلو کورونو کې وژني منم چې د امارت په نامه د آیس آی ملیشو په لارو کوڅو کې وشوکولی او په پټه او ښکاره مخ مو لوټي منم چې د امارت په نامه د آیس آی تالیڅټې څڼور او کافر در څخه په زور ډوډۍ خوري خبر یم چې د دې چرسي لادین او په اخلاقي مفاسدو اختلو فرانو څخه تر پوزې راغلي یاستئ نو ای زما محکوم او مظلوم ولسا تاسو ته د اسلامي خلافت سرښندونکي اتلان دا ډاډ او زیری در کوي چې نور به تاسو د بېوسۍ او بېکسۍ احساس ونه کړئ ژر ده چې په سرو اسونو سپاره تور بیرغونه په اوږه د خلافت کړور غازیان د نبوي منهج سره د سپین غره له لمنو درښکته شي او تاسو ټولو خراسانیانو ته د آی اس آی او سي آی اې له شر او فتنې څخه نجات در کړي په سوي غږ یې تکبیرونه او کلمې ویلې هورې مورچه کې یو شهید له درده ساه ورکړله ستا شاعر د بنګو په شرنګ مین ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مین ځکه نو د غشو مردکو په شغار کې ورک دی ستا شاعر د ګودر لیونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتزله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې خویوي خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مومینو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کښې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو شرنګ کښې ژوند ګوري شنه ګرنېټونه د راسکوپې او شرنګېدونکې چړې شین کمربند یو عجیبه ډولو سینګار جوړېږي هو ته دې د خپلې لیلا د زلفو تارونه شماره خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګرګوتي څڼو جلال او جمال ستایم نو هر کله د خپل تېره قلم غشی د ډارن دښمن په سینو نېغ ور ننباسي. مومنو اورېدونکو! دلته د دې سپین غر په دې سپینو لمنو کښې نو د مینې یو حسینه دنیا ودانه ده. دلته مینه او محبتونه دي، دلته له ښکلا ډکې منظرې دي او ښایستونه دي، دلته نو په دې تنکو او ګلالو زلمو اباد سنګرونه دي، دلته د اسلام د لښکرو نوي ترتیبونه او تربیتونه دي لله الحمد دلته نو په سرو او سپینو اسونو د مټورو زلمو د څڼو باد او د حی علی الجهاد تندریزو نارو داسې رنګونه شیندلي چې هره لحظه ترېنه زما شاعران ملګري ځولۍ ځولۍ مینه او ګلونه راټولوي او د څېړۍ سورې په دې ارواپاله مشاعره کې په تاسو درشیندي نو نن هم زموږ ملګرو د ګران عاصم د یو ښکلي انقلابي شعر په ځمکه د رنګینو ګلونو کر کړی دی، راځئ چې د ګلونو په دې پراخه ورشو کې مو لاس په لاس او پل په پل وګرځوم او مخکې لاړ شو. مولوي صاحب عاصم وایي چې. چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کښې پرتې دي د الله په دين مو دا قرباني بس ده د الله په دين مو دا قرباني بس ده چې د تن غوښې مو غرونو کښې پرتې دي د زمريو قافلې مو تور غريم ته د زمریو قافلې مو تور غلیم ته د سپین غر په ګړنګونو کښې پرتې دي درنو اورېدونکو د مولوي صاحب عاصم په همدې خوږو بیتونو ملګرو خوندور کلامونه برابر کړي دي پیل به یې د هغې مجاهدې خور له کلام څخه وکړو چې همدلته په خراسان کې مهاجره او د خپلو مجاهدو ورونو ناهد ده او دا ناهده د وخت محمد ابن قاسم ته داسې وایي چې اوښکې ګریوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي ته چې نه محمد ابن قاسمه ناهدې دې جیلونو کې پرتې دي زولنې د زندانونو به یې څو کاندي ورماتې زولنې د زندانونو به یې څوک کاندي ورماتې شپه ورځې په همدغه امېدونو کې پرتې دي چې په هر څومره غرور دلته راغلي چې په هر څومره غرور دلته راغلي ککرۍ یې ګړنګونو کې پرتې دي دا یوازې زما ورونه زمري نه دي دا یوازې زما ورونه زمري نه دي د اسلام لوڼه هم دلته تورو غرونو کې پرتې دي نو ډېره زیاته مننه قدرمنې خورکۍ الله دې نو قلم همداسې تاند لره اوس موضوع او د عبیدالله نه په همدغه طرحه لیکل شوی کلام اورو عبیدالله تاسو مهرباني وکړئ د تلې سیورې شاعرانو او اورېدونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ما په دا طرحه باندې شعر راوړی دی دا کېدای شي زه خوښې وړ وګرځي درته وګرځي اورو مهرباني وکړئ ډېر به ښه انشاءالله چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي د الله په لار کې هر څه مو قبول دي د الله په لار کې هر څه مو قبول دي که سختۍ راته وختونو کې پرتې دي که په ژوند کې خوشحالۍ مو نصیب نه شوې که په ژوند کې خوشحالۍ مو نصیب نه شوې بس له مرګه جنتونو کې پرتې دي په پورې غره چې تور برغ ولاړ دی په پورې غره چې تور بیرغ ولاړ دی د دې ول یې په سرو وینو کې پرتې دي او هر میدان مو د ګټلې سر په بیه هر میدان مو د ګټلې سر په بیه دا کیسې مو تاریخونو کې پرتې دي. ډېر خوندور دی، ډېر په زړه پورې، هر میدان مو د ګټلې سر په بیه، ادب یې وړې خوندور ماشاءالله. هر میدان مو د ګټلې سر په بیه، هر میدان مو د ګټلې سر په بیه، دا کیسې مو تاریخونو کې پرتې دي. چې پاک رب رانه راضي وي پروا نشته، چې پاک رب رانه راضي وي پروا نشته، زولنې مو که لاسونو کې پرتې دي. د غفلت په بستر خوب چېرته را درومي زمونږ، چې زمونږ خویندې زندانونو کې پرتې دي. په طرح یې چې کوم کلام برابر کړی و ډېر په زړه پورې و رښتیا هم ډېر څه په کښې وو ډېر خوندور بیتونه په کښې وو د عبیدالله عمر او دغه شعر سره نو ډېر فرق دی شعر ترېنه خورا مشر دی او ډېر په زړه پورې شعر یې وړاندې کړ عبیدالله نو الله دې وکړي چې په آینده کښې هم په دې برخه کې قلم وځغلی او لاس ډېر کار وکړي او د ستا د روښانه راتلونکي په هیله قدرمنو اورېدونکو اوس نو هم نوبت رسېږي عمر حیات ته چې خپل شعر واوروي عمر حیات صاحب تاسو مهرباني وکړئ د څېړۍ شعرو مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ما دا شعر لیکلی دی امید لرم چې د خوښۍ وړ مو وګرځي چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي چې مې اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مې په زړونو کې پرتې دي او انقلاب دی څه غمجنې ورځې شپې دي انقلاب دی څه غمجنې ورځې شپې دي د غازیانو وینې غرونو کې پرتې دي او داسې ښکلي یاران تور لحد ته لاړل داسې ښکلي یاران تور لحد ته لاړل خنداګانې محفلونو کې پرتې دي او مونږ اخلو انتقام د هغو خویندو مونږ اخلو انتقام د هغو خویندو مهاجرې زندانونو کې پرتې دي. لږ خوندور مونږ اخلو انتقام د هغو خویندو مهاجرې زندانونو کې پرتې دي بیا یې ووایه. مونږ اخلو انتقام د هغو خویندو مهاجرې زندانونو کې پرتې دي څه زلمیان مو په اسلام ذره ذره شول. څه زلمیان مو په اسلام ذره ذره شول دین جذبې یې په ذهنونو کې پرتې دي او مونږه هر زلمي لاسونو کې چړې دي مونږه هر زلمي لاسونو کې چړې دي د مرتدو ورمېږونو کې پرتې دي او د ایمان په زور یې تور بیرغ اوچت کړه د ایمان په زور یې تور بیرغ اوچت کړه تفسیرې په ملکونو کې پرتې دي او ډېر په مینه مې ځوانان ځي سنګرو ته ډېر په مینه مې ځوانان دي سنګرو ته حوصلې یې عظمتونو کې پرتې دي او حماسې د پاک جهاد زرینې کرښې حماسې د پاک جهاد زرینې کرښې د عمر حیات شعرونو کې پرتې دي حماسې د پاک جهاد زرینې کرښې د عمر حیات شعرونو کې پرتې دې رښتیا هم نن د عمر حیات په شعرونو کې بېرته پراته وو او ډېر انقلابونه او حماسې په کې پرتې وې او عمر حیات هم نو په دغه خوندوره طرحه باندې ډېر رنګین او ګلورین لفظونه را ټول کړي وو رښتیا هم ډېر په زړه پورې شعر عمر حیات صاحب له تاسې نه هم یوه دنیا مننه اوس به قدرمنو اورېدونکو لږ ترنم ته ستانه شو په همدغه طرح عبدالله حسن هم خپل خوندور کلام برابر کړی دی او دی به یې راته زمزمه کړي حسن صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم او بیا نو ستاسې په زړه پورې شعر ستاسې په خوږه ژبه او مهرباني وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نظام صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ همدغه طرح باندې بیتونه لیکلي دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي او د اخري بیت به ځان صاحب بې ترنمه ووایم جالب را ته ښکاره شو دا د احساس مستې څپې مو که په کار وي د نوي اف ایم موجونو کښې پرتې دي ډېر په زړه پورې ډېر خوندور بس د نوي اېف اېم د موجونو څپې نو بس تاسو انقلابي کړي او حماسي کړي دي او الله مو تر ډېره ژوندي لره او ټول ملګري دې راته الله رک روغ لري بیا هم حسن صاحب له تاسو نه یوه دنیا مننه خوشحاله اوسئ الله مو موفق او بریالي لره د څېړۍ سیوري ته ناستو ملګرو اوس هم نوبت رسېږي استاد فردوس بهار ته او بهار صاحب نو هم په طرحه باندې ډېر خوندور بیتونه برابر کړي دي د بهار صاحب نه به د ده خوندور بیتونه واورو بهار صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم او ستاسې خوندور کلام اورو وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو اذان صاحب تاسو ته او د خلافت غږ مؤمن او مجاهد اورېدونکو ته او د سړی سوري شاعرانو ته او سویچ سوري ته ناستو ملګرو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کومه طرحه چې تاسو وړاندې کړې وه جام صاحب په هغې باندې ما یو څو بیتونه لیکلي دي هیله ده چې ملګرو خوښ شي چې مو اوښکې ګریوانونو کښې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کښې پرتې دي او د الله لپاره تېر شول له خپل ځانه د الله لپاره تېر شول له خپل ځانه د الله لپاره تېر شو له خپل ځانه خړې خاورې زخمونو کښې پرتې دي اوهو څومره عجیبه تصویر دی د الله لپاره تېر شو له خپل ځانه الله خړې خاورې زخمونو کښې پرتې دي ډېر خوندور دی دا چې چا دا صحنې لیدلې بیا نو دې دغه بیتونه هغې ته بیا ډېره مزه ورکړې خوندور بیا ووایه خلافت سره چې هر چا کړی جنګ دی خلافت سره چې هر چا کړی جنګ دی ککرۍ یې ګړنګونو کې پرتې دي رښتیا ده واقعا او د راتلو فکر چې ونه کړې غلیمه د راتلو فکر چې ونه کړې غلیمه د راتلو فکر چې وکړې غلیمه قافلې په سنګرونو کې پرتې دي ډېر لوړ دی ډېر خوندور دې دنیا کې خواهشات نه پوره کېږي دې دنیا کې خواهشات نه پوره کېږي دې دنیا کې خواهشات نه پوره کېږي هیلې ټولې جنتونو کې پرتې دي ډېر خوندور، دې دنیا کې خواهشات نه پوره کېږي، هیلې ټولې جنتونو کې پرتې دي، ځکه نو د خلافت مجاهدینو خواهشاتو ته شا کړې ده، الحمدلله. او د دنیا او اخرت کامیابۍ ټولې. د دنیا او اخرت کامیابۍ ټولې. د دنیا او اخرت کامیابۍ ټولې په سنګر او جهادونو کې پرتې دي. ډېر لوړ، د دنیا او اخرت کامیابۍ ټولې په سنګر او. په جهادونو کې پرتې دي د الله لپاره تېر شو له خپل ځانه خړې خاورې زخمونو کې پرتې دي ستا هر یاد مې لیک د زړه په تخته باندې خاطرې دې په شعرونو کې پرتې دي دا استاد فردوس بهار ډېر په زړه پورې بیتونه یې را واورېدل او په دې هیله چې د ټولو ملګرو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي رښتیا هم دا شاعري هم د دې حالاتو نه را زېږېږي او بهار نو حالاتو ښه تصویر اخیستی خوشحاله اوسې بهار صاحب قدرمنو اورېدونکو اوس نو ځو مولوي صاحب ابولیث ته مولوي صاحب هم په طرحه باندې خوندور کلام برابر کړی دی نو هغه زموږ تېرې غوسې کار کړی دی دا دی نو را تېرې مشاعرې نه وروسته بیا الحمدلله راغلی دی مولوي صاحب تاسو ته خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم او بیا نو تاسو څه لیکلي دي د مولوي صاحب عاصم په بیعت په همغه ځمکه مو څه کرلي دي مهرباني. ستاسو سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زه هم په خپل وار باندې د چېړۍ سورې ته ناستو ملګرو او ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت مولوي صاحب عاصم وایي چې مو اوښکې ګریوانونو کښې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کښې پرتې دي او وایي چې چې دا زړونه مو ښکلا باندې رنګین شي چې دا زړونه مو ښکلا باندې رنګین شي دا ښکلاوې سنګرونو کې پرتې دي ډېر خوندور ډېر عالي او وي دا زلمي زړور مس مس چې ګرځېږي دا زلمي زړور مس مس چې ګرځېږي مننه وي دا زلمي زړور مس مس چې ګرځېږي دا مستیانې په دې غرونو کې پرتې دي ډېر خوندور او وي که د رب نه حورې غواړې درته وایم که د رب نه حورې غواړې درته وایم. که د رب نه حورې غواړې درته وایم. فدايي واسکټ بمونو کې پرتې دي. ډېر خوندور. او شفق صاحب وایي چې خلافت زلمي توحید نه نه تېرېږي. څنګه خلافت زلمي؟ خلافت زلمي توحید نه نه تېرېږي که پارچې یې په زخمونو کې پرتې دي. واه ډېر ښه دا بیا ووایه. خلافت زلمي توحید نه نه تېرېږي. خلافت زلمي توحید نه نه تېرېږي که پارچې یې په زخمونو کې پرتې دي. او خلافت د انصاف څلی دی ملګرو خلافت د انصاف څلی دی ملګرو بې عدلیان یې تنظیمونو کې پرتې دي او ستا مشران کوز په فلډرو کې ګرځېږي ستا مشران کوز په فلډرو کې ګرځېږي ستا مشران کوز په فلډرو کې ګرځېږي زما ستیانې په خطونو کې پرتې دي ډېر خوندور دی ستا مشران کوس په فلډرو کې ګرځېږي زما هستیانې په خدنو کې پرتې دي او پرې کوو به یې د طاغوت کلمو باندې پرې کوو به یې د طاغوت کلمو باندې چې د چا دا په سرونو کې پرتې دي او موټر بم کې چې د رب خندا وي ګوري موټر بم کې چې د رب خندا وي ګوري موټر بم کې چې د رب خندا وي ګوري دا موسکاوې وورونو کې پرتې دي او چې څېره یې ستوري ته زخم تداوي شي چې څېړۍ یې سیوري ته یې زخم تداوي شي. چې څېړۍ یې سوري ته یې زخم تداوي شي، څېړۍ سوري نه مقصد چې د اسلامي خلافت د حریم خاورې چې څېړۍ یې سوري ته یې زخم تداوي شي، خاطرې یې په دردونو کې پرتې دي او تور بیرغ چې په دې سپینه ماڼۍ ښخ کړو تور بیرغ چې په دې سپینه ماڼۍ ښخ کړو ارادې دغه مو زړونو کې پرتې دي او خلافت د ختمېدو قصدونه یې کړي خلافت د ختمېدو قصدونه یې کړي. خلافت د ختمېدو قصدونه یې کړي. دا خبرې په سیندونو کې پرتې دي. هغه خو دغه ته اشاره ده که نه؟ متل ته خلک وایي دا خو اوبو ته یې غوږونه ووایه. او چې یې ذهن خلافت باندې خلاص نه شو چې یې ذهن خلافت باندې خلاص نه شو څه بلاوې یې فکرونو کې پرتې دي ډېر خوندور دی چې ذهن خلافت باندې خلاص نه شو څه بلاوې یې فکرونو کې پرتې دي او بېګاه یو مولي صاحب را سره شپه وه وي دوه دغه راله راکړه وي چې دغې معنې هم یو دوه ولیکه مسلم مولي صاحب چې قدم خلافت خلاف کښې ایښی اوس تنې ګړنګونو کښې پرتې دي ډېر خوندور دی مسلم مولي صاحب خو شعر لیکي خو موږ نه یې ځان پټ کړی دی او نه پوهېږم چې نظام صاحب تر څنګ یې مسلم مولوي صاحب ډېر ښایسته لیکوال دی ډېرې ښایسته لیکنې کوي واقعا لیکوال هم دی شاعر هم دی خو بس دا جرأت نه کوي چې دلته را شي او مونږ سره یا خو مصروف دی یا نو د خلاصېدو والا نه دی مونږ به پسې ورځو انشاءالله دا بیت بیا ووایه څنګه دی چې قدم خلافت خلاف کې ایښی اوس تنې ګړنګونو کې پرتې دي چې تل د خلافت راتګ ارمانو چې تل د خلافت راتګ ارمانو دانې اوس په جېلونو کښې پرتې دي او اخري بیت یو ملګري لار باندې را روان وم نو یو ملګری مې ولیده چې په لار باندې را روان او دا قدمونو کښې دا خاورې پرتې وې که نه نو ما ورته ویله چې مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه چې د خاورې قدمونو کښې پرتې دي ډېر خوندور دی مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه چې د خاورې قدمونو کې پرتې دي، رښتیا هم دلته د مجاهدینو د عاجزانه ژوند زندګي او بیا نو د دوی د هر هر حرکت او د هر حالات که سړی وڅاري نو یو معنویت په کې دی، یو عظمت په کې دی لله الحمد. نو د یو مجاهد په ګردونو خړې پښې او د هغې نه تا ته څومره خوندور بیت در کړی دی، مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه چې د خاورې قدمونو کښې پرتې دي ډېر خوندور دا مولوي صاحب ابولیث چې د مولوي صاحب عاصم په بیت یې ډېر خوندور کلام برابر کړی او خوشحاله اوسئ مولوي صاحب نو په دې هیله چې راتلونکي کښې هم همدغه راز په زړه پورې شعرونو سره له څېړې سوري ته راشئ قدرمنو اورېدونکو اوس نو هم بخاري صاحب ته بلنه ورکوو چې بخاري صاحب هم په همدغه طرحه په زړه پورې کلام برابر کړی دی د بخاري صاحب نه به د ده همدغه بیتونه واورو بخاري صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم او بیا دې نو تازه کلام اورو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو چې مې اوښکې ګرېوانونو کښې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کښې پرتې دي او دا د مینې امتحان دی صبر غواړي دا د مینې امتحان دی صبر غواړي رښتیا ده او دا د مینې امتحان دی صبر غواړي ځکه دا کیسې دردونو کښې پرتې دي خوندور دی بیا یې وایه دغه بیا څومره دا هر څه پکې دا د مینې امتحان دی صبر غواړي ځکه دا کیسې دردونو کې پرتې دي او په دې لاره باندې تلل څه اسان نه دي په دې لاره باندې تلل څه اسان نه دي مننه په دې لاره باندې تلل څه اسان نه دي دغه لارې سرو اورونو کې پرتې دي ډېر خوندور دی په دې لاره باندې تلل څه اسان نه دي دغه لارې سرو اورونو کې پرتې دي ډېر خوندور مننه او غش په اخلم خامخا زه د رقیب نه غچ به اخلم خامخا زه د رقیب نه. مننه غچ به اخلم خامخا زه د رقیب نه. چې د یار وینې مې غرونو کې پرتې دي. ډېر خوندور غچ به اخلم خامخا زه د رقیب نه. چې د یار غوښې مې غرونو کې پرتې دي. مننه او چې څنګه غلی شم او غلی غوندې لاړ شم څنګه څنګه غلی شم او غلی غوندې لاړ شم زما خویندې په جیلونو کې پرتې دي ډېر لوړ دی ډېر ګلاب شونډې یې فریادونو کې پرتې دي ته لا اوس هم مدرسې نه فارغ نه یې څنګه ته لا اوس هم مدرسې نه فارغ نه یې مننه یې ته لا اوس هم مدرسې نه فارغ نه یې قرآن پاڼې لټینونو کې پرتې دي او قرآن پاڼې لټینونو کې پرتې دي بخاري صاحب ډېر په زړه پورې کلام دی برابر کړی او په دې لاره باندې تلل چې اسان نه دي دغه لارې سرو ورونو کې پرتې دي دا د مینې امتحان دی صبر غواړي ځکه دا قصې دردونو کښې پرتې دي دا قدرمن بخاري صاحب چې ډېر خوندور کلام یې برابر کړی او په طرح یې نو داسې د هنر ګلکاري کړې وه چې رښتیا هم ډېر څه په کښې وو بخاري صاحب نننی شعر دی نو قانع یې وکړې ډېر خوندور و ډېر په زړه پورې و الله مو قلم همداسې تاند لره د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو اوس هم نو نوبت ورکوو مولوي صاحب کامیاب ته چې دی هم په همدغه طرح خوندور کلام راوړی دی او د کامیاب مولوي صاحب ترانې به تاسو اورېدلې وي دی به یې را ته زمزمه کړي او محسن به ورسره ملګری شي محسن ته هم بلنه ورکوو چې د کامیاب صاحب کلام نو په غبرګو غږونو را ولورئ محسن صاحب نو په دې مشاعره کې غیر حاضر و خوښ کامیاب صاحب سره راغی او محسن نو دې مشاعرې لپاره خپل کلام نه دی برابر کړی طرح یې نه ده برابره کړې خو نو دغه دی د محسن د شعر د محسن د غږ نه هم بې برخې نه شو نو راځو او د کامیاب صاحب کلام د محسن او کامیاب مولوي صاحب نه ورو اول خو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مونږ هم د څېړۍ سوري مشاعرې ټولو انقلابي او حماسي اتلانو شاعرانو ته او بیا د خلافت غږ راډیو ټولو پتمنو، عزتمندو، مؤمنو مینه والو ته د زړه له کومې نېکې هیلې، احترامات او سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. محسن صاحب رانږدې شه. چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي. ته دې هم ژوندی او خوشحاله اوسئ. قدرمنو اورېدونکو! تاسو نو په طرحه ډېر په زړه پورې کلامونه واورېدل او اوس هم نو عتیقي صاحب خپل په زړه پورې کلام راوروي، البته عتیقي صاحب نو په طرحه شعر نه دی لیکلی، دا نو بې طرحې شعر دی او ډېر په زړه پورې شعر دی. له قدرمن عتیقي صاحب څخه به د ده د خوندور کلام واورو او د عتیقي صاحب په همدغه شعر نننۍ مشاعره پای مومي. بیا چې بله اونۍ ان شاء الله ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په ربالعزت ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د ظلمونو انتها وه نه تسل و نه درمان د ظلمونو انتها وه نه تسل و نه درمان د پخشاو ګرمه ورځ وه الله راوستو باران وایي د نفاق وچکالي زور وه روښاني باغونه شاړ ول د نفاق وچکالي زور وه روښاني باغونه شاړ ول موسمي ګلونه وشول مصنوعي ګلونه نال و موسمي ګلونه وشول مصنوعي ګلونه نال و بیا رب وریځې کړې اوچتې د خوږو اوبو نه ډکې بشارت هوا پر سر کې رحمت وروسته د سبحانه وایي اسلامي جغرافیه ټوله د بازانو قتلګاه وه اسلامي چیا ټوله د بازانو قتله ګاه وه د مردارو پسانو په کې مسته دبدبا وه بیا راښکته شول د غرو نه تور ځنګل او د میرو نه په رمو د مرتدینو خلافت والا زمریان خلافت والا زمریان خلافت ستنه وه ماته د شریعت کېږدۍ پرته وه خلافت ستنه وه ماته د شریعت کېږدۍ پرته وه د فکري غشي له وجې د فکري غشي له وجې د تربیت مورکۍ مو مړه وه بغدادي پر نامه ځوانه شورا بورته قهرمانه خلافت لره شوستنه دا پر فضل د رحمانه دا پر فضل د رحمانه اوس د شام او د عراق پر بهادر برکتي کور کې اوس د شام او د عراق پر بهادر برکتي کور کې شول اوچت موحدان شول اوچت موحدان